دې ملا ته دا پښتۍ د دواړه طرفه لګېدلې دي، نو دې پښتو پرې داسې ګېره ارتلې ده، ته به وایې چې د کیکر بوټی دی او د کیکر بوټی دی او دواړو د کیکر سټه ده او دواړو جالو پې ګېرار تلې ده ته به وې دواړه جالې د دوال ونې دې يکنو پانې ها ګېرار تلې په دې بانې واترا قسيل او ته به وې لکه جيد لندې دې جيد لندې دې تحت صلب مؤيدې لاندې دا غم لا مضبوطې نه ته به وې جيد لندې دې لاندې دا غم لا مضبوطې نه دوه قسمه مټې دي، یو دا زمونږ مټې دي چې داسې پستې غونته دي او اوارې او پستې دي، سختې ته نه یو تیار، یو داسې خلک دی چې دا مټی داسې تاو شوي، دا د مټې غوښی داسې تاو شوي، لکه دا د غرونو خلک چې په غرونو کې اوسیږي، زه نورستاني په دې باب کې داسې، ځکه غریزه علاقه ده او سخته ده، نو زه ته ږیرې هم نه کېږي چې سولېدلي ډېر وخت یې ږیره هم نه کېږي او دلته راشي چې د زر ږیره وشي او دارنګه په پنډو پسې ختم نه دی غورېږو او څو ته دې سولولي نو دا اړوکې دا پنډۍ او دا دا دغه دې چې تاوي نو دا مضبوط سړی وي چې دا غوښه یې تاوي مضبوط وي او طاقتور یې تکړه وي نو شاه امر ترپه وایي لها مرفقانې د دې دپاره څنګلې دي ابتلانې چې غښتلي شوي دي، دا غوښه هسې غښتلې شوې ده، کأنها، ته به وایې دا څنګلې، ته به وایې دا اوښه، تمر، راښکل کوي، بسلم دالج، په دوو بوکو د دالج، متشدد، داسې دالج چې مضبوط دی. ګورئ دا پخوا به. که ستاسو فکر يې هغه زامبېل به و. په زامبېل کې ډېر شيان ايښودي، يا دوه ټيمان يي او په مينځ کې ډکی ورکړی او دا ټيمان د اوبو نه ډک يي او يو کس يې وړي، خټه پي اوبه کوي، څه کوي، نا سړی هغه ډکی په دې ځای کيږدي او دا دوه ټيمان يې روان کړي. نو پخوا به دقسې بيا پي ځمکه او ځای اوبه کاوه. نو دا کار به هغه سړي کاوه چې هغه ډېر مضبوط او طاقاتور و. په دې کار کې ښه عادت و. باډېله! ته خو دغه وکه چې اوږه دې چې دوه ځله د وېړو اوږه بدله خوږه شوي، ځکه چې خدمت دې نه وي کړی. خو هغه باډېلی چې د نرنګونو نه په ماخوستن کې په نیمه شپه کې ګډ په غټ غټ دېوال باندې اړی او پټی یې ترې، نو هغه ته دا شی اسان دی. خو ته چې دلته زیپه خورې په بالولۍ کې، نو ته یې نه شې کولی. هسې نه چې د شیخانو نه څه پټ کړې. له امیر په قانع د دې دپاره څنګلي دي. قرمت هغه مئینو کاڼو ته وایي په دې ښکته چارسده کې په دې قبرونو باندې پراته وي دا مئین مئین کاڼي په دې قبرونو کې دغه ته قرمت وایي او شا د یشیدو مضبوطوالي ته وایي اکتناب خو مخکې تېر شوی احاطې ته وایي قنطره پل چې ته په سیند باندې ږدې دا پل په دوه قسمه دی یو دی ګول پل داسې ګول انګریزان چې کوم پل ږدي دلته چې پخوا ایښودي نو ګول غونتی دې ته قنطره وایي. یو هغه پل دی چې څلور ګوټه یې لکه اوس دا پښتانه په پاکستاني ږدي یا دې بار اسلامي حکومتونو باندې چې دوی ږدي نو دې داسې ږدي څلور ګوټی نو دې ته جسر وایي جسر. نو دا وایي چې دا شاعر وایي چې دا اوښه داسې دا ګوګل یې داسې ګول دی ته به وایې د رومیانو پل دی د رومیانو پل دی چې ټیکه دار یې قسم خوړلی دی ټیکه دار خو نه خو هغه پکې پیسې ګټي خو چې څوک یې جوړوي چې هغه قسم خوړلی چې مضبوط به یې جوړوم او قرمد کاڼي به پکې لګوم د هغه زمانې دغه دی که قنطرات رومي یې دا په شان ته د پل د رومیانو دی دا ګوګل یې داسې ګول دی لکه د رومیانو پل انګریزانو پل اقسم ربها چې قسم خوړلی مالک د دې پل قسم خوړلی مالک د پل. چې ته لتکتنا پن، خامخا به په دې پل باندې احاطه کوم، یعنې برابر به یې جوړوم، مضبوط به یې جوړوم، حتی تشادا بقرمدی، تر دې چې مضبوط کړی شي په دا کاڼو، مینو کاڼو، مضبوط کړی شي په دغه مینو کاڼو. صحابیات العسنونې. څه سره اختۍ په دې غري کې څه سره اختۍ منګه وخندلې نو ږیره بیا څه وینو صحابیات الحسنون حسنونې د لاندې په غري کې سره اخته دي موجدات القرا مضبوطه املا یې ده مضبوط املا قرا مېلمستیا ته وایي کنه او قرا ده مضبوط املا بعیدت وخت الرجلې اوږده اوږده ګامونه ږدي اوږده اوږده ګامونه ږدي مزل چې کوي نو د ګامونو په منځ کې فاصله ډېره ده لنډ لنډ ګامونه نه ږدي پړانګوره اوښه ده پړانګوره اوږده اوږده ګامونه ږدي موارت الید وهونکې د لاسونو ده وهونکې د لاسونو ده کوم انسان چې بانډوال تله کوي که نه دا لاس داسې وي او تېز رواني هغه ته ما واره تلي ده دي وي مخکې چې هغه د دغې په واره کې وه يعنې په زلمر د شادي نوم دا اوښه داسې اوږد اوږد ګامونه ږدي لکه د بانډوال سړي په شان چې تېز روان وي پوه شوې مواره اليدي بعيده وخت الرجل لرې دی فاصله د قدمونې وخت د دې دوو پښو په منځ کې چې که دوو قدمونو منځ کې فاصلې ته وایي. نو همدا چې اوږده اوږده قدمونه ږدي، وهونکې د لاسونو ده، امرت یداها پتلا شجر و اجنحت لها عضدها فی سقیف مسند بس دی زر دغه یداها پتلا.